دارنګ په حج کې چې کوم محرمات او محظورات دي بعض داغې نه بیانېږي دارنګ حاجی له پکار دي چې د ځان سره توخه او د سفر سامان وي چې په هغه ځای کې بیا د خلکو نه سوالونه نه کوي الحج أشهر معلومات حج وقت دا غي میاشتې دي معلومي د دې لپاره مقرره میاشتې دي امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې د حج میاشتې دي شوال ذوالقعده او لس شپې د ذوالحجې امام ابو حنیفه او امام احمد بن حنبل رحمهم الله وایي چې د حج میاشتې کومې دي شوال ذوالقعده او لس ورځې د ذوالحجې امام شافعي رحمت الله علیه د لوی اختر ورځ د حج په هغه ایامو کې نشماري امام ابو حنیفه او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یوم النحر د لوی اختر ورځ دام د حج په هغه ایامو کې شماري فمن فرض فيهن الحج نور غچا چې لازم کو په دې میاشتو کې فزان باندې حج د فرض معنا د الزم نفسه الحج په دې میاشتو کې فزان باندې حج لازم کو او دا حج فزان څنګه لازم کو چې احرام نو سړلو نو دا حج پورا کول په د باندې اوس لازم او ضروری دي ځکه مخکې آیات کې ذکر کړل و اتم الحج والعمره لله د حج او د عمره عبادت کې د شروع کو په نیمه کې بیا پرې دینا تر سره کې به فمن فرض فيهن الحج نو چا چې لازم کو په دې میاشتو کې په ځان باندې حج ځان حج فرض کو احرام او تړلو سفیان رحمت الله علیه له ویل شول چې موږ حج روان یو څه کسان ورلو خدان سره د سفر سامان نو هغه ورلو خلیا قافلې سره یو ځای نه دی جدا لاړ شي ای ورلې چې نه زکو په قافلې سره خدان سره سامان نور موږ متوسلی یو هغه ورلو تاسو ته الله توکل نه کړې بل علی جروب الناس توسلتم خلق سره په دې ګډو مډو کې چې سپراته دی هغه متوکل او اعتماد دی په الله مو باور وسنیکتا خدا او درېدل بیا تر ماخا مپورې ماسپخین نه راواله تر ماخا مپورې دا او درېدل وګدول دا بیا واجب نه څوک په میدان عرفات کې نو د ماخام نه مخکې ونه واپس کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حج کولو نو د ماسپخین او د مازیګر موزه جمع تقدیم وکا د ماسپخین په وخت کې دواړه مونږ نو خل او بیا د دعا د پاره ودرېدو تر ماخام پور رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دعا کول فاذا افضتم من عرفات کله چې واپس کیږئ تاسو د میلان عرفاتنا دا بیا د لوی اختر شپې نو دا غشپ بیا په مزدلفه کې تیرول دي په مزدلفه کې شپه تیرول دا سنت دي خو سار د مز نفس ودریدل چې دې له وقوف د مزدلفه و اله واجب دي فاذكر الله نرايا دوي الله عند المشعر الحرام فمزدلفه چې د وقوف عرفات نه رسو تاسو وقوف کوي په مزدلفه کې وقوف د عرفات دا رکن د په حج کې او وقوف د مزدلفه دا د واجبات د حج نه دی کله چا نه پاتې شنو خود باندې دم راځي